الزرم الجائع یو دی زرم په پتحې دو ضاد زرم اور ته وایي په تزرمي مخکې تېر شوی دی هغه اور تېزولو ته وایي چې دا اور تېز شي خلپل خشاک وچ وروار ته اور تېز شي هغه ته زرم وایي او دا دی زرم معتص السباعي معتصم په عربۍ کې هغه حیواناتو ته وایي چې د شپې ګرځي د شپې ګرځي او د شپې ښکار کوي ځان له څه بودۍ چته څه پيدا کړي د شپې هغه ته معتص وایي حیوان معتص الذي يسري في الليل وياكل الاشياء ويصيده جرسون په عربی کې اواز ته وایي سخ اواز ته جرسون وایي جرس په عربی کې غږې ته هم وایي سلسلة الجرس ګنګړی او غږه یې مال ته چرتلي، ګنګړی او غږه هغې ته هم جرس وایي، سلسلة الجرس، بخاري شریف، دریم دویم حدیث د یوسف تنوخي په روایت باندې چې راځي، هدا یهدي، په هې سره رهنمایې ته وایي او په هې سره هدا یهدي، ټپې ته وایي، حادي، هغه چا ته وایي چې مال یې خوشې کړی، باډېلی دی، بزې پټې کړي او ټپه پسې وایي او پورته غره ته خېژي، هغه ته هادي وایي، شپنکی او هادي رهنما ته وایي. پرغین هغه سرو د چینو ته وایي چې هغه رګونو د چینو ته وایي چې اوبه پکې راوځي. هغه رګونو ته پرغین وایي. دلته مراد د پرغینو نه هغه سوري د اینې دي چې انسان څو اوی زخمي کړي او په سورو اینه راروانوي، منفذ الدم، منفذ خروج الدم. رحیب په عربۍ کې پراخه ته وایي، رحب پراخه ته وایي، رحب غټ غټو ورغوو ته هم وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شمال کې راځي. د نبی علیه السلام دا ورغوي غټ غټ وو او دا ورغوي د زمیدار په شان وو، پیړ پیړ پوټکی وو، زمیدار وو معنی کلک سړی وو، پیغمبر خدا مجاهد وو، زموږ په شان پوست او نرم نه وو چې معمولي غنم په ګوته کې لاړ شي یا په دغه کې نو بیا د کار نی وو. برحیبة الپرغین یهدی جرسها. په هغه پراخه منفذ الدم باندې په پراخه رګونو د اینې په پراخه رګونو د اینې مقصد دا چې وی وام په نیزه نو دومه پراخه سوره یې پکې کړی چې اینه ازاده روانه لکه د چینو د رګونو په شان ازاده روانه وي یهدي جرسها چې رهنمايي کوي اواز د دې ايني بالليلې په شپه کې معتصه سبايي هغه حيواناتو ته چې د شپې ګرځي رهنمايي کوي اواز د دې په شپه کې معتصه سبايي هغه حيواناتو ته چې د شپې رواني زرمي د سه حيوانات چې وږي نو هغه هغه اواز اوري نو پسې رارسي. دا اوبه چې په یو رګونو کې تیزې راروانې هم اواز کوي کنه نو دقه رنګې دا منفس کې دا اینه راروانه اواز کوي نو د شپې حیوانات پرې خبریږي نو رارسیږي ورته. فشککت بالرمح الاصم ثیابه لیس الکریم علی القنا بمحرم محرم، حرمت، دوه معنی دي. حرمت په مانا د لغویم راځي، په لغت کې حرمت په مانا د بندولو راځي، الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، مګر چې بنده کړې وه یعقوب علیه السلام په خپل ځان، او یو حرمت شرعي دی، دلته حرمت په مانا د حرمت شرعي هم دی لغوي هم دی، قنا نېزې شولې، ثیاب جامې، اصوم. نه د عزتمن سړی په نېزو باندې بند او حرام کړی شوی فترکته جزر السباع ينشنه يقزمن حسن بنانه والمعصم معصم په عربۍ کې مړوند ته وایي مخکې تېر شوی دی بنان اصل کې دې بندونو ته وایي خو اطلاق یې په ګوتو کېږي کلا بنان قرآن کې راځي که نه ویې وایي په دې بندونو بندونو غوښې د حیواناتو جذور اصل کې غوښو د اوښانو ته وایي فترکته پریښی مې دی دغه مدجج دغه بادر سړی چې طعم الصلا دی غوښه د پاره د حیواناتو ینشنه چې راشو کوي یقزمنا کټ کوي حسن بنانه هغه ښه ښه بندونه کټ کوي ولا ښه بندونه والمعصم او مړوند د دې زغرو هغه حلقې او د زغرو هغه کړو ته پروج وايي. یو دی پراج، پراج په عربۍ کې پراخۍ ته وايي، پېښو پې له پرج کربي. هتک په عربۍ کې شلولو ته وايي. هدایي یو شعر پېښ کړی دی، فساد کبیر عالم متهتک واکبر منه جاهل متنسک. تنسک په عبادت کې ننوتلو ته وایي. لوی فساد دی هغه عالم چې د دین پولې شلوي، بې دینه دی، علم د پاره د حصول د دنیا ګرځوي، نو په دې علم باندې د کفر د پاره هم دلال وایي، د بې دینۍ د پاره هم دلال وایي. مخکې یو ځل چې بې نظیره حکمران شوه، اول ځل نو زمونږ په باجوړ کې بعضې کسانو مجاهد ورته وایي په دې لوی سم کې د غټ پټکي والی ملا نور نه دی نو هغه وویل چې د زنانه حکومت حق دی او کوم حدیث چې راغلی چې لیفلح قوم ولوا امرا امراتا دا ضعیف دی نو د ځانه لګیا نو هغه په حدیث هم نه پیدا او په اخبار کې ورکول مقصد دا چې دې ته وایي متحتک چې د دين پوليش لۍ و اکبر منه جاهل متنسک او د دې نه لوی فتنه هغه جاهل پير دی چې په دې عبادتونو کې ننوتی دی يو طرف ته پيڅ څه نه پوهېږي او بل طرف ته سم په عبادتونو کې ننوتی دی نو خلکو کې بې اعتباري کنه چې اعتباري او خامي دی. نو بیا چې څه وایو وایي دا سمه وایي ده خو څلوېښت ورځې په غره کې چیله کړې ده زېل یې خوړلي دي پاڼې خوړلي دا خو داسې کوي دا خو داسې کوي ټول عمر روژه دی ټوله شپه لمونځ کوي دا څه ده په شانه دی بیا داسې وایي هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه متمسک دا یو فتنه ده په عالم کې غټه چې په دین کې په دې دواړو باندې دلیل نیسي پلاني پیر ویلي دي پلاني عالم ویلي ته د هغه نه هغه نیسې هلکه دا سبعه ده دې ته مه راځئ تاسو په دې کې څه مسالې نشته ځئ وړو ته خپل کار کوئ دې ته عام سړي هم مه کېنئ دې کې څه مسالې نشته او تاسو به وئيل چې دا مولان څه وائي او مونږ يې لغت د پاره وو سابغه زغرې ته وائي زغره ان اعمل سابغات فی السرد قرآن کې راځي و اسبغ کمال ته هم وائي اسبغ علیکم نعمه اسباغ الوضوء کامل اودس دلته زغره مشک په عربۍ کې هغه حلقو د تنګو تنګو حلقو تنګو تنګو کړو ته وایي ومشک سابغت و په ماند روبا ډېر کرتی هغه تنګې تنګې کړۍ د کامل زغرې هتکتو پروجها ما شلولې دي هغه حلقې ما شلولې دي هغه حلقې بسیف په توره باندې عن حامل حقیقت چه زه حفاظت کوم د قوم له قوم معلمی دسی قوم چه نښه دار دی رب زن یداه فی القداح اذا شتا حتی کی غایت التجار ملومی ملوم هغه چاته وایی چه ملامتیا پی ارتلی شوی لوم ملامتیا ته وایی الذی ذات لوم. تعه عتب هم ملامتیا ته وایی یو دی تعب تعب مشقت او کړاو ته وایی ومن تفکر فی الدنیا ومهجته اقامه الفکر بین العجز والتعب نو څوک چې وایی فکر وکړي په دې دنیا کې او د په دې ساه کې چې انسان یو ځل به دا تزی او دا دنیا به پاتی نو ولی دا په لهو لعبو کې مشغول نو فکر به یې ودري په مابین د عجزتوب او د کړاو کې. هتاک مبالغه ده په هاتیک کی ستا کتابونه شاپیه او الفیه ویل پی دی راروانه ده چی کله اسم فاعل د ثلاثی مجردو په وزن د فعال فعال فعلان فعیلن افعل فعلان راشی دلات په مبالغه کوی او چی په وزن د فاعلن راشی بیا مطلق معنی د فاعل ده غایات جمع د غایه ده نښی ته هم وایی جنډی ته هم وایی جنډه الغایه الرایه دا د عربو دغه وو چې کله به شراب ګران شو په دور جاهلیت کې نو چا به چې ذخیره کړی وه او به جنډه ودروله چې زما سه دې او که څوک راځي نو دلته به یې اخلئ او ګران به یې کړم رابیزین یا داو ځان انا رابیزون دی خو ځان غایب مستعمل کو تردید کوي زه گزارم لاسونه په القداء په غشو کې اذا شتا کله چې قحط راشي شتا ژمي ته وایي نو عام په عربو کې به قحطونه په ژمي کې راتله ځکه چې څه دانې به وي هغه به په اوړي کې خوړل شوې نو په ژمي کې به بیا څه نه وو او باران به ونه شو نو قحطونه وو پخوا به په دې وطن کې بیج په ژمي کې کېده او دا خیراتونه ودونه به خلکو په اوړي کې کول ځکه څه به وو څه دانې به شوې وې چې هغه به یې ولګولې. غورځوي لاسونه په غشو کې ځه شتا. کله چې قحط راشي حتی کې غایات تجار ملومي، شلوونکي، د جنډو د سوداګرو، ملومي، ملامتګر، خلک په ملامتي ارتدالو پري مه کوه، خو زه ستا ټول شراب ترې واخلم په خلکو کې تقسیم کړم او جنډې وله وشلوم، شلوونکی، ما د جنډو د تجارو سرحه په عربۍ کې ځنګلي ونې ته وايي، هغه لوړه ونه لکه ننزله وغیره لوړه ونه. بطل مفرد دی، ابطال یې جمع ده. الابطال الکمات، کمات هم بادرانو ته وايي، ابطال هم بادرانو ته وايي. بطل، دغه سړی چې شراب څکي دا بادر سړی دی. کأن ثیابه فی صرحة ته به وایې جامې د ده په ځنګلي ونه کې دي، یعنې لوړ دی لکه ځنګلي ونه، کأنهم اعجاز نخل خاویه، غوټۍ استاده فکر کوه، تحذا نعال السبت لیس بطؤم، برابرې دي هغه پېزار د پستې څرمنې، برابرولی شي، برابر دی د پېزار د پستې څرمنې سه، چه مضبوط سړی او ته وایې جامې په ونه کې دي د ونې په شان لوړ دی او توام نه دی د مور نه بل سره یو ځای نه دی پیدا ځان له پیدا دی دقه سړی چې ما ویني لما رآني کله دغه لوړ او بادر ما ویني نزلتو اري قد نزلتو چې زه راکوشم او اریده د ده اراده کوم دغه بادر سړی چوپړاخې استاذه کله چې ما وینو چې زه را کوز شم او اراده یې وکړم، ابدا نواجزه، نو ښکاره کړي داړې خپلې بغیر تبسمي، په غیر د خندا نه. خاندي نه خو بې اختیاره خوله وڅښتي. ځان بادروي کنه ځان صفت یې دومره شړم چې داسې بادر سړي ته چې را کوز شم مقابلې ته نو د هغه خوله وڅښتي بر نه اړخه غاښونه ښکاره شي. ښکاره شي نواجز، بدا یبدو ظهور ته وایي بۀ پۀ د پاسه کېنما. علا يعلو دلته په معنی د غلبې دی. بۀ پۀ د پاسه کېنما. په لفظ د علا کې مبالغه ده، علا د سطح، علا د استعلا د پاره راځي. نو علا استعلاوي چې ما قبل د علا اوچتې په مدخول د علا. د دې وجې نه د اظهار صله چې علا ذکر شي دوه معنی دي، يوه معنی ده غلبه. نو علام غلبې ته وایي علا یعلوم په معنی د غلبې دی ښه زه اوام دلره په نیزې بیا پې د پاسه کینم بمهندین په هغه هندۍ توره صافی الحدیدی چې صفا د اوسپنه د دې مجزمی کټ کلې شوې ده د جنګ د پاره کټ کلې شوې اهدی به مد النهار کانما. هغه څوک چې د هغه په اننګو اینې اوښکې بیږي، رنګ کړي په اننګو باندې اوښکې زمونږ سینې په اینو رنګ دي، ښځه به رنګ ته وایي. وکانه، بخاري کې چې راځي، حسین له تلل شهید شو، بخاري شریف کې راځي، وکانه راسه مخضوبا بالوسمه، د حسین له تلو سر په وسمه باندې رنګ و، وکانه راسه مخضوبا بالوسمه، بخاري کتاب المغازي دویم جلد. ښه اهدی به مد النهار کانما دقه سړی په نیزه ووهمه بیا پرې د پاسه شم نو اهدی به زمانه زما د ده سره مد النهار نهار اوږده ورځي ټوله ورځي ټوله ورځ مې هغه راګیر کړی کانما خذب البنان ته به یې رنګ کړي شوي دي ګوتې وراسو سرې بالعزلمې په عزلم باندې ازلم یو بوټی دی سور رنګ کوي ښه شعراو مثال خو لیونو دی خپله بادري بیان کړه بیرته هغه زړې خبرې له راغی ویل چې زې زې بازو له به راځې ابلې له بیرته راغی خپلې مانسې ته خطاب کوي یا شاتم قنس لمن حلت له حرمت علی ولیتها لم تحرمی فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فتجسسي اخبار اهلي واعلمي اشعارو کې ګورئ شاد خو چيلۍ ته وايي د خپلې محبوبې ته شپې ورکړه له سير لې سه سير له پېژنې کنه باډيلۍ ته به ښه پېژنې يا شاته اې چيلۍ ما قنسن نشته دی ښکار. لمن د هغه چا دپاره حلت له چې حلال وي د هغه دپاره نشته د ښکار د هغه چا دپاره چې حلال وي د هغه دپاره حرمت علی محروم شوی محرومه شوې ده په ما باندې زما ملګرې په ما محرومه ده نو ښکارولی نه شم ولیتها لم تحرمي افسوس دی چې محرومه شوې نه وی په ما. حرامه شوې نه وی په ما باندې ولې حرامه ده هغه یو ځای ته قافله تللی مخکې تیر شوي دي او زه په بل ځای کې اوسېږم نو وصال یې محروم شو فبعثت جاریتي فقلت لها اذهبي فتجسسي اخبارها لي واعلمي ما ولېږله خپله انځه ما ورته وویل هغې ته چې ورشه غرتون په عربۍ کې غفلت ته وایي، غرتون، غفلت. المؤمن غر کریم، مؤمن به ساده باده وي او ښه اخلاق به وي. د ساده باده معنی دا نه ده چې ډوډۍ به خوري او نور د څه نه نه دی خبر. د ساده باده معنی دا ده چې کومه ذمه واري ورته وسپارل شي، هغه به په صحیح طریقه کوي. په بل چا پسې به نه ورپسې کېږي چې پردي عزتونه لوټ کړي او د بل ته بل ته تکلیف رسوي او بل ته مشکلات رسوي، نه څۀ چې ذمه واري د هغه ښه په ایماندارۍ کوي، دا د غر منکري، غر المعنی، ده. نو غر غفلت ته وایي. پوه شوې؟ څنګه راځي حضرت عائشې تنها په صفت کې، حسان رزان ما تظن بریبة غر یغر اء په معنی د دوکې راځي نو غر یغر غر په معنی د دو د دغه راځي د سپین او د بیش قیمته راځي چې ضربه باب شي نو بیا سپین او بیش قیمته دی او غر یغر چې شي بیا په معنی د دوکې راځي غرور دوکه غرور شیطان ته هم وایي قالت ویې ویل چې ما بیا هلو هلو هلو هلو هلو نو په کان نه مالته پته ته ته به وایې کله چې وکاته ماته وکاته بجد جدایت په مرۍ د سوۍ چې مرۍ په شاته د هوسۍ وه جدایه سپینې هوسۍ ته وایي رشئ چې قوي هوسۍ وه من الغزلان د بچو د هوسو نه د بچو د هوسو نه حر چې صفا بچی و ارسمي سپین رنګی و. ته بس د هوسۍ سپین رنګې بچی دی. ښه نبئت عمرا غیر شاکر نعمتی والکفر مخبصة لنفس المنعم نو دلته عمر د یو کس و او د ده د کورینیو دی د هغه نه ګیله کوي چې ما ورسره ډېر ښه کړي وو او ده زما سره بد کول. امر ده ته یو قسم له پیغور کړو چې ته تکتور یې، نور خو سړی په دې ښه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما چې چا صفت کړی د دور جاهلیت چا نو ما نه ده خوښه کړې زه ورسره ملاقات وکړم څنګه چې ما د عنتره خوښه کړې وه چې افسوس دی که عنتره ژوندی وی ما به ورسره ملاقات کړی وی خو عنتره مخکې مړ شو د دور جاهلیت شاعر نبئت زه خبر کړل شوم چې عمر چې دی غیر شاکر نعمتي زما د نعمت شکر نه وباسي او کفر خو خبیث دی د نفس منعم د پاره هغه نفس چې په تا احسان وکړي او ته د هغه ناشکري کړې کفران العشیره نو دا کفر دی دا خبیث شی دی نو الله منعم دی په موږ باندې او انسان کفر کوي نو کفر خبیث دی که نه څنګه چې ته د چا سره ښه کوې او هغه به ستا خلاف کوي او ستا د ښو ناشکري کوي، ته په هر وخت کې هغه ته سپکې نه وې، ښېرې هم کوې او ګړې وړې هم وې او بد هم کوې، نو موږ د الله بندګان یو او چې موږ د الله شکر نه وباسو، نو الله په زموږ نه خفه کېږي. ولقد حفظت وصوات عمي في الوغا اذ تقلص الشفتان عن وضح الفم قلص په عربۍ کې ښویدلو ته وايي، کله چې وښویږي شونډې غمراتها الابطال غیر تغمغمی، تغمغم په عربۍ کې سستۍ ته وایي، سستي، تغمغم په عربۍ کې سستۍ ته وایي. دارنګه تغمغم هغه اواز ته وایي په وخت د جنګ کې خو دې فکر یې بعضې خلک توره چلوي او په سړي دباب کوي اواز کوي، راتاوېږئ ته چې دلا خلاص نه شي دې او نو سړي باندې رعب ارتوي. دغغ اواز ته تغمغم وایی التغوغ التغمغم سب صوت الابطال عند القتال دې ته تغمغم وایی ابطال جمع د بطل ده خو مخکې تېر شوی لغت کې ګران نشته فی حومت الحرب په ډېره کو د جنګ کې حومتون خو ډېری ته وایي ډېری د تقوا معنی چې حفاظت شي بیا دوه مفعوله غواړي، فکیف تتقون یوما یجعل الولدان شیبا، نو فکیف تتقون انفسکم عذاب یوم، انفس یې مفعول اول او عذاب یوم یې مفعول ثاني او تقوا په معنی د یرې هم راځي، تقوا چې په معنی د یرې شي نو بیا یې متعدي یوم مفعول ته ده نو متعدي فعل دی په دواړو صورتونو کې فکیف تتقون چې په معنی د یرې شي. نو بیا به یو مفعول راوباسو چې فکیف تتقون عذاب یوم څنګه ته نه یریږې د عذاب د هغه ورځې نه چې واړه پکې زاړه کېږي کیف استفهامي شو دلته تقوا په معنا د ساتلو ده اذ یتقون کله چې دوی ځان ساتي دا ابطال بی په ما باندې الاسنة د نېزو نه ابطال په ما ځان ساتي د نېزو نه ما ته وایي مخکې شه میدان ته او د جنګ سر شه نو لم اخم زه نه رستو کېږم عنها د دې نېزو نه ولکني تضایق مقدمي لیکن تنګي ځای د مخکې کېدو تنګي ځای د مخکې کېدو جنګ سخت دی مخکې کېدل نه شو کولای خو رستو کېږم هم ترې نه. کره یا کرو املې ته وایي امله تکرار بیا بیا ته وایي نو امله هم اصل کې په دویم ځل کې مستعملېږي پکې په دا څنګه راځي قرآن کې چې افسوس ده زما لپاره بیا واپس کېدل وی لو ان لي کرة نلته کرة واپس کېدل تزامر ډلې ډلې کول زمره ډلې ته وایي زمرې جمع ده ښه. لما رأیت القوم اقبل جمعهم، کله چې ما ولید قوم چې راوړاندې شو ټولګی د هغه، یتضامرون، چې ډلې ډلې کېده، کررت غیر مضممی، ما په املا وکړه په دې حال کې چې زما بد نه ویلی کېده، دا یو شعر و، یدعون عنتر والرماح کأنها اشطان بیر فی لبان الادهم، اواز کوي دوی عنتر ته